وای زه بنده سره دا د خیال او د ګمان معامله کوم کله په ما باندې د خیر ګمان کوي د خیر بدلی ورکوم او کله د شر ګمان کوي د شر بدلی ورکوم او زه د دې بنده سره کله چې ما یادې ذکر کوي او دریم قسم د صبر علی الطاعات الله رب العالمین کوم حکمونه کړی دی دا په تابعدار باندې صبر وکړي ځکه باندې سخت حکمونه دي نفس دا وایي چې صدا غي خلاف کا خو الله حکم کړی چې نه داسې مکوا نو دا دې غټ اقسام دي د صبر نو د صبر او د موز حکم کړه چې کله در باندې تکلیف راغې دا الله نه مدد غواړو صبر او سره حدیث پاک کې راغلی پر رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د پریشان دا د تکلیف براغې حذبه الى الصلاه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تلوار کوم او موږ له متوجه شو نو د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سوار له صحابه کرام پرې کې شهیدان شویو شپږ د مهاجرین نو اسد انصار عبد الله بن عباس رضی الله عنه کله چې دوی شهیدان شول نو باز خلق اوه ما فلان و ما فلان د دې دا ارواح او روحونه الله رب العالمین د شنو مارغان او توتیانو په جزرو کې واچول د جنت په باغونو کې چې کوم خوای خوښ شي نو سری او د عرش سره بیا تسندري را اوریدان دي نو ټول رس چې پاغې کې وسري بیا غفې نو لراشي او پاغې کې آرام کوي بل احیاء بلکې جنتی وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله وأصحابه